بسم الله الرحمن الرحیم باب النفی فی السور دا باب د بیان دی پیکی کړي شي په شپلې شي سور شپلې ته ویل شي دا یو ښکار ده هدي شیخ په تفسیر ولا د ښکار ده چې اسرافیل اسلام به کنه دیګه ته پیکای ورکو و هغه بوت په ذریعہ باندې به کنه ای پی کی په ذریعہ باندې به یو ورخ به د دنیا ډانګ شي او بل ور چې پکای ورو کو کنه بیا به ژوندېږي او نه را کیفیت پته یو الله پک تعالی ګری چې دا سره من ښکار دا کنه د اسمنه و د مزکه امر خو یې کنه ا دې وسات را سي ذکر خلودو الفصل الاول عن ابي هريره قال قال رسول د ټول مړي به په د قبرې شي کنه زر ونشي قال وليس من الانسان شيء لا يبلى الا عظم واحد نشته په انسان شي داسې شای چې هغه زړې شي نه هر انسان چې کنه خور ته پرېوځي لوټ شي کنه به دا وجنې پتر شو نه دا غشه پتر شي دا کنه خور شي نه اډي کې پتر کېږي کنه هر شي خور کېږي د سر نه پتر کېږي الا عظم واحد مگر یو اډي کدا چې هغه نه نظرېږي وهو عجب ذم چا د لکۍ ولا ډیکه د عجب لکۍ ته ویل شي دا غړ ډیکه ته ویل شي ذم د لکۍ ته ویل شي د لکۍ ولا ډیکه چې د هغه نه ځړېږي که نه بلکل د کوس په نوې کولټي په سار باندې د ملې لون دی بلکل نه دا ډیکه چې دا چې دا نه ځړېږي اول دا غر زمهیر شي دا ور پیدا شو ده د نه که ترکیب شو ده و دا بیا که نه شي نو خوټري به خوټري که نه ا د ر ب د ن چ ا جوړ شي کنه هغه د ن چ ا به جوړ شي کپاس له به پوسه به غشه په چلاو شي کنه بیا به اروزي نشته په انسان چې شای کا چې هغه د ریشي نه سوا د اګن سم نه کړ چې هغه پر وزیګای کنه هغه سلیم کړی دي لکه انبیا سره یا شهدا شو لیا دي چې کوم معنا باندې دي کنه اهم ځکه نه خوري دي او چې کوم کی مان سن کوم ځکه چې خوري دا د هغه هغه نه خوري کنه دا هڅه سبب پوتي وي هوا د عجب زمنا زنه حالت یې کا چې می خدا کتلې دي دا کنه په دې کبرې شي مش کتلې دي خو نه مې دا د لکه اړې کا به خو جوړ پښې دلا به کې څنګه جوړ کو چې دا کنه ټول نو شي کا چې دا ټول ریل پوتې وی کنه ا د ي س ه حساب پوتي خو په خوري شه پرځوي خو خو ته نه چړولې کنه دغه ټول خو نه پوتې کېږي خو سه حساب پوتې شي آي سايب زرمين شي ومنه يركب الحلق ويدنا ببيا جوړول شي کنه د مخلوقات په جوړول شي د اړي کنه اقيامات پرل باندې متفق عليه وفي روايه لمسلم قال كل ابن ادم ياكل ترابا كل ابن ادم د ابن ادم ټول حصہ ا د خوره کنه خوري خوره کوي کنه چې کیم خوري دا چې کیم نه خوري کنه خو نه خوري الا عجب زمه مګر لکه یا ډیکا فابل ونغري ثم يقول اذن بعد بلا بكتوي على بكت انا الملك بادشاہ خو زنیو اين ملوك الادي چرته بشون دم زکه کنه امو قدرت مظاهره مکنه هو کړل چاسمون مې ونغور سره ټیر مې کړو مزکه مې کا سره ټیر کړه کنه ا دې دنیا ور چې کنه بس ټیر ته داوی به کوي کنه چې زبات خایې کنه ا چیرته دی کنه هذا خپل څه کرتب خو وشوي جواب ته کو کنه اين ملوک الارض وعن عبد الله بن عمر قال قال سن يتوي الله سماوات يوم القيامه وبر غوري الله پاک سمیا قیامت پر رب نه توي وسو کته لکه د پیزې چټ دا وی د کا چټ دا وی یا دا منه کچې چټ به کو پیرته به کو زکه چې خای کې ټل شي بیا غړ دی ټل به کو چټ به کنه خای په کو به دوه به خړوي خې به دی خو یې پر هډیر قوت ضرورت نشته لکه ویسه چې په کلینو به یو چار چکو که نه دې ته ضرورت نشته که نه چې دا غاده که نه په شیلو ځای چار وشي ثم يقول اين انا الملك واين الجبارون اين المتكبرون رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود قال جاء خبر من يهود خبر عالم تو ولا شيء واكثر اطلاق اليهود بالمون بجمع اخبار في يهود عالمون بسمته فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم دا بیان وکړو تصدیق وشو تعجبا مما قال الخبر ا خبر دې کنه وینو دې تعجب دې وجره وی خندنه تصدیق له هو چې دا کنه ا دې تصدیق دې خبره کړه چې بالکل دا څه ویل کنه علاقه په دا څه وکړو ثم قرأ دې بعد نه د آیات تیر کړو عبد الله ابن مسعود صاحب په طریقه دې کنه استشهاد باندې ما قدر الله حق قدره تبدل په دوه قسمه ده یو تبدل ذاتی ده او یو تبدل وصفي ده تبدل فی ذات یې ته ویل شي چې دا ذات لري کې او بل ذات رو ولې کنه او تبدل وصفي ته ویل شي پر قدم زکه دوی سود خوره دو دا ختم شي و د سپینې زرم زکه به جوړ اون ورسللې لکه دا حق کې چې سپینې زرکه زکه دی او یو تبدل وصفي ده چې د حمزه کې به د هاوی کنه خو د کیفیت به بدل شي د غرینه به نړنګ شي شاید به ډنګ شي د ریبینه به ډنګ شي چې ګټي به په برابر شي کنه بالکل به یو ور شي کنه وی به مزکه دغه دوی ته پښتنه نو کو چا یا خو یې کلا په کې کنه چې مزکه به بدل کړی شي په بلام د کسره و اسمینه به بدل کړی شي فاین یکون ناس به حل چیرته وي غالبا دغه تبدل په تبدل ذاتی باندې وخصو کنه دا مزکه چې بدلېږي خو دا خو به غونډه درې کوي دا به د بنګون کې ته درېږي که نه چې دا مزکه درې کوي سب ټیم خبرو کوي که لر خبر ته وي چې دا که تاسو ودرې که نه چې زه بله مزکه ته وګړم دا به چېرته وي ځکه چې که چېرته بدلې وسیلې خو دې ته ضرورت نشته چې بنګون به چېرته پر دې مزکه باندې وي که نه قاله على الصراط فقل الصراط بني بي بنغوري صراط امر بيري ويكن عليك بودروي ودام زكا بيكنا ایسا کنا سنوی کنا وشینا وچوی سرملا وچوی بیٹیا وچوی ثم مرت به یحتز حذر بیا په تر شوې پستانی شي چې برمینه وشي کنه به د پیډیش نه په تیر به کنه دا څه وخت به پر وغلا به چې سپلای شو کنه وشنا د پیډی د کیس مسم کسا کنه و چې ویل دا کوم زرخه ملي دره ده قال فتلك آیت الله دا د پرودګار نقشه ده کنه د بیا مخلوقات تر ګرځولې په مخلوقات شي دا نفس ده كذلك يحيي الموتى دارك بلا فقمري جمندوي باب الحشر دا باب دا بيان در جمع كولي شي خل باسا بعض ما چې د قبرینه خلک چک شي او رسه دا چې رنګ یو کنه حشر دا چې جمع کوم کنه به دې په یوه باندې جمع کوم کنه دا حشر وته ویل شي ا م ا ي د ر ا ج ل ك م م ر ي ج و ر ا ك ك ر ا غ ر ا ن ن م ن ا ب ي ك ن ا ر ا ن ب د ا س ن م ر ي ليس فيها أ ل م ل أ ح د نبوي د ك ر ب د م ز ك ش ي د چا نقش باني وي د چا اثر باني وي چې دا مکټا دو دا مونا دو دا کنه اس باني وي کنه اشه به اور اور وي په دا مزکه به کنه خلک خشر کړي وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسم تكون ارض يوم القيامه خبزه واحده وی به د مزکه قیمت پر باندې کنه به یو مړی وي د مزکه مړی وي یا تکفا او جبار بيدیه اړوی لري به کنه خدای په پلوسه د مزکه پلوسه اړوی کنه کما یا تکفا احدکم خبزتو فی سفر لکه اړوی اړوی یو کس په توشه مړی خپل په سفر شه بیروندای وی چې کله کله وړوی مړی په خوي کنه زر زر کنه چې پتاي سره اړوی اړوی کنه چې زر ګوشي په تیرن ته وروړي کنه دا څه کنه لا په زر وړوی نو دلن اجت دا ډول مخکوي جنتونه دي پره دا هم زکه به منسوي کنه په مخشر شاه چې وجوړي کنه چې به لوسر چې لوي کښان مې پکې وی کنه او په جنت چې بیا کنه دا هم زکه نه مړی وته جوړه په هاټه مړی به دنه بیا کنه بیا پرې کوي هو دا ډول مخکوي جنتونه پره فاتا رجل من يهود يهود يسايرون فقال بارك الرحمن عليك په دې نه پرې واکه نه دا چې لوتړه دو اته زایده وي ته ویل شي په دې نه پرې نه خپل خور وي بیا په یوه پرې چې کېما زایده دا ډېر خور نه دو کنه اې دې وی و دې کبه کنه زایده نه کنه اې دې نه خوري 70 الف نه بیا در خلک کنه ا دې کنه خورو کو وهان ابي هريره قال قال سن يفسر الناس ثلاث ثلاثه ترايكا خلق جكنا خشن بكري قدرت كسمه بنيه وغه دی کنه بکیا چې ده کنه اب ير به کنه کټوي ا بکیا چې دی کنه اب ير کنه یې به کټوي اب بي تکیل ما هم حيث قالو یا قیدونه نه مشتتا هربا به سترې کنه کټي هربا ترې کنه چې مې کړی آرام کو غرمو کړی یې باندې کوته تام کنه وتبيت ما هم حيث باتو شپه ترې سې چې کنه کفاتره وي وتذبحهم حيث اذبحوا واتم زمو حيث امسو وی چې کله دغه دې کله قیامت نه امخشه خشر مراد ده چې کله قیامت نه وی کنه مخشر ته دې کنه شام په طرف باندې خلک ټوي کنه به بدا سیک به کنه په یو نه باندې دوا د سیک په درې سیک په شهر باندې وی کنه او ير به په سیوی کنه ير به روان وی کنه ابه سم شي کنه چې ما مخشر به دوی ته یې نه شام ته به ير به ورسوي سره ځکه چې په قیامت خو یې خو اجر خو یې نشته یې خو به کنه په خپل اعمال مطابق باندې کنه سپه په پښه راوړي سپه په سټ سره راوړي کنه او سپه کنه اړې پیدري می دا د نیو شي به ده کنه دیو شي کې ساده چې کله قیامت ته کنه مخسر میدون ته چې بیایي وعن ابن عباس ان بسم قال انكم محشرون توس به کنه کټور شي تا خفاتن جمع د خاصن نو لال لغړ نه پښې به نه بيوستا پښې به سپلې او پړې نه وي غورات لا نګر به وي غورلن نه ختنا به وي هغه ټکړه چې ده کنه خاصی کاو کې پوښ نه پرې دو کنه هغه پر شوی بیا پر شوی کنه ثم کرا دې نه بعد آیات تر کو بتور استشهاد کما بدأنا اول حلقه نهیدو لکه څنګه چې شریکري وی کنه اول مخلوق داسې ګرځوي کنه او چې په دوی ولې خاصي نه وي ولې خطه نه وي درشه ولې سپلې نه وي درشه کنه هر څه سره به کنه چې څومره اجزا دي کنه به ټول دې پر شاخ وي کنه څومره مې لیکي نه کټ شوي دي کنه بیا پر شوي به ټول جمع شوي کنه باندې ورکړ څومره مې سر نه کل کړی دي څومره مې سول کل کړی به ټول کنه هر پر پیراوي وعدن علينا دا لو ذم من بنه ان كنا فاعلين واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم اول ولا غسيك چې خطر وغسل شي ابراهيم السلام بي دا یو جزی فضیلت ته چې خدای پاک ویبرې ته کو ځکه چې والا ورکنه ادین د خاطر ده پر دنه خطه وکړي شوی کنه بلکې مرنه خطه نه وکړي کنه چې یې ته چولو کنه خطه نه وکړي شوی پر یې دغه بدل ورکړي چې والا به کنه خطه ته وروغون دی او یا دا مطلب ده کنه چې دا نبی سم تاثیر ده ځکه چې دا نبی سم پلور ده کنه چې د امجد ده کنه اول به خطه دې سوچي کنه چې دا نبی سم نکده ا بزرګ نکیه ده او یا دا وجه دی وجه نه چې اول اول کنده صدقه دره ونه کړی دوکه چې غریبانو ته به خطه نه خطه ورکولې کنه یا څه څه خلک ساکه چې لاندې ګرځي ګرځي کنه کپړې په نیوي می کنه اول خو ډېر رښتې وي کنه اول اول کې چې ته فقیر ته لاندې غری ته خطه ورکړي کنه ا دې ورکړي دی الله پاک بدارو کې چې اول به خطه دره وغوندي وان ناس من اصحابي یو خد بیم ذات شمال او یو ته پاوی دی موت ملګری شه یو خد بهم ذات شمال چې کین تر ته بیره ورکو فرشته به کین تر ته دی فاکولو او سی حابی او سی حابی زبه وته کې چې دا هو کنه ایمو ملګری شه کنه ملګری دی مو ملګری دی فیقول انهم لن یزالوا مرتدین علی کابهم موس فارقتهم دا مشا په سټلو شوی کنه په پیند مره اکی مخنا چې تمره جدا شوې کنه دا په سټ لور شوې دي اته په دین دی پته شوې اذن خو یا حق مراته چې نبی صلی الله علیه وسلم مرتد شو من هی نه زکات وګرځل کنه ا مسلمه کذاب د اسود عمسی تابعین وګرځل کنه ټیک ته ته پوښتنه سکه ته پوښتنه مسلمان وی کنه خو چې ته لوړ وینه کنه دا مرتد شول اته ملګری دا نه دی یا دنه مراد وی چې بدعتون من مراد دی کنه چې په بدعت لګیا وي کنه بدعتي نه شریک کړي وي کنه او ځن نه کنه تاسو سنت پرې شوي ځونه سنتي نه طریقې جوړ کړې وي چې دا غم طریقه ده سره دین داغه ده فاقول زباوتن چې کما کما قال عبد صالح وزبوی نه کنه چې یو لیک بنداوی دي عیسی سم کنه چې وکونت علیم شهیدن ما دمت فیهم چې زه پرې وګم زه په دې باندې ګوام کنه او ينظر بعض من بعض زنا بزنا تصرف كسي يا كنا فقال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعض من بعض حال دې کنه ډېر سختي پدینا چې وګوري زنا په شزنا تا کنه لان لګر به ویټیک تو کنه خدا خبره چې زنا به زنا ته ورګوري کنه اې دې نه به کیسه تیرا وی کنه کتو کنه کنه کا ګوري دې به ستنه ورسي کنه ارث په نمبر 2 ورته ورسي ځکه چې زور په ویر به لګیا دي کنه دا مخ لګوي د لري په دې بدل لګوي کنه کا په غزي وراولو کا په سو وراولو کا په سو وراولو کنه وها نبی هر نبی سم کالا يلقى ابراهيم اباه اذر يوم القيامه ابراهيم سم د خپل پلوس را چار کنه اذر دا سره ملاو بش قیامت پر بنه ولا وجه اذر قطره وغبره دا اذر په مخبده به کنه پټی هی وی اتر ولی نه وکنه کار به پرتی کنه او به زر وی یاره به ته مسره وعده کړی وکنه الله تخزینی یوم یبعثون چې ته به مونږ سره مو وکنه چې کله د خلک بنګول په تکلیف مو به سره مو وکنه فای حزین اخذا من ابل ابعاد کی مره سوی به وکنه از یو تر سوی کنه من ابل ابعاد په پلو د مونږ کنه چې حالو کې دین کدا کنه ابعاد بعد نه حل کړي دا پلو می چې حالو کې دی مو په جرام تصیب په دې نه کنه په دې پر کول چیرته وکنه مطلقه هن په خورې به ککړه وي ذهن غسه ته ویل شي غسه شکل شي به د پلور به غسه شکل جوړ شو یا ګنګټ شکل بده په خورې به ککار وي فيو خذ بكواي مي پاس په شيبر وني وشي په لوس په کنه او فيو کنه جت به وچ ولا شي خلق نه کو صحیح کچ داد ابراهيم پلور وکنه آي ونه وتري نو کنه پاته بنو رګي چې سګي غاټ وای وتري نو رواه البخاري وعنه قال قال رسول دا به کنه هر انسان به داخله به یوه ځکه چې ورمسره به ټیټه وی کنه ایو مې پاندال باندې وی چې لکه وره چې ولا کېږي کنه دا به دې اخله در یو به یوه کنه څه ګرمي به وی کنه اس کنه چې مې ګرمي شي برس کوله کنه نصیب به سیره شي یا خو ګرمي نه شي کنه او پاور به کنه اگر مې دا پاندال باندې وی کنه چې صاحب بالکل ولې کوي نه به پنکاوي نه به کنه خپل چې به کنه چې ته پیسه ته وغړوي کنه دا خبره چې مزکا اخله دا یې کبه سړی مو څنګه بي ته به کړه خلې نه سری به زنه ته به شنګری سي به دا څنګه دا فرق به څنګه ځکه نه اسی چې زنه به شنګری سي به کړه په چا دوه چې ټول یو لار باندې کنه خلې ونه وای وای دا سمې سولې دا لکه کنه دو تا پتل پکا تلو دا زنه دې په شي چګ دا پتلو شي زنه دې شوار دا کنه یو تیر وشته به سنه بات وکي کنه سپینو اګه ګوي تا کنه چې ټول سرمنې سپینه به سپین شته په یو تیر وشته په شه اته سره سره بات دمر کامي څه څه او کشار تن بيضاء في جلد سبن اسود متفق عليه وعنه قال سمت يقول يكشف ربنا عن ساكه الله بك نخفلا پندي برباندا کو فيجد له كل مؤمن مؤمنه هر مؤمن مؤمنه بسجاوه ولاكي العظیم السمین یوم القیامت غاټ سیر څای به کړی قیامت پر روشي شکل سیر بیس غاټ وی مضبوط وی خو لا یسلو عند الله جناح بعوضتن وال نه به نه لري الله څنګه په انداز د میاسی کړه وزر میاسی وزر هم راکنه وزن بیان لري دمر بیا لکلی به وزن بی واسه غټ لیدل شي اذن مری ملکه چې باندې دما تل شي کنه باندې دما تل یو وقال اكرو د قرآن پاک آيات تر کې سچ په قبل مې لګي فلا نقيم لم يمن كم وزنا مې به د کفار لري پدا په دې باندې کنه وزن نه دروي کنه نه به تلي ځکه چې وزن به وینا اته به هوا بود وی کنه سي پرې به تلي مسلمان به کنه عاد درنو درنو وي الفصل الثاني ابي وقال كراسم هذه الايات يوم اذن تحدث عبارها په دا ورې به کنه بیانوي خپل اخبار به بیانوي د مزکه قالو قال اتدرون ما اخبارها د مزکه اخبار څه دي قالوا الله ورسول عالم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد وامه بما عمل على زرع مزکه به شهیدی کو په هر انسان باندې په هر شذا باندې چې څه عمل دې په ملا شو باندې کړی وکړه مزکه به شهیدی کچ دا دامل کو په دې دامل کو کنه مقار وکړي وای ته مو شو کنه مو دا عمل نه راځي ته ویل نه وکړم و ان کان مسلم کا ګنګور وی نه دما الله یکونه ده په دې شمول دي چې مو د روس ویل نه وکړو دی باندې نه وانو کاله کله سم یو شر ناس من قیامت ثلاث زابن صرف مشاطل یا قسم یې کته په به راونی کنه په به تن کی وی دا مسمون دي چې نه کمالیا کړی دي بعد مالیا کړی دي زار نه فلی مرادو الا به کنافات رو ولی په سړی بونه نظر حق د بوبشه تر تر پکو فلا يبقى حتى ان رجل لا تكون حديقه سړی به شي پته حتى چې سړی به دې به کنه بوغیچا به بوبوي یتیها بذات الكتب ابو به پسور کوي کنه پیوا یشا بونده کنه چې سړی په بنده وکړ خلا یک درو په قدر کې بنا دا چې تر وینه خلک ترغله ده کنه ایری چې کټوي او یری بیا کنه ا دې کنه قیامت نه مخته کې ساده کنه چې کله قیامت کېږي کنه دا به چونکه د خلک قیامت مجبور چې پکنه په شام شله اې دې پر باندې باس کې کچې یری به کنه پیدا شي بیا چت پر کې را دوی چې کنه خلک یې نه راوړ شي راوړ شي کنه اې دې کنه خلک سو ده کنه ا دې قیامت را چې کله مخسر مې دون ته سي کنه و دنیو لکنه امنځر عربتنه ورګړ ورشي دي